دام د دا وقف خبره ده کله چې دی پرا باندې وقف بالروم کو او کثره ده په نو د عربم باریک ویل شي نو څنګه وشي الداري الداري یو خو وقف بالاسکان ده کنه کله یو کو بیا خورا ډکه ده ولي ځکه بیا ته مخکم ساکن ده چې الف ته په دریم حرف فتحه ده ها نورا بډکای او هغه کې بیا طول توسط قصر مع الاسکان هم دی الدار الدار الدار او روم کې بیا را باری کده او صرف قصر دی الداری جواز الوجهين کله به پرا کې دوه وجه جایز وي هم ترقیق او هم تفخیم اگر را چې تفخیم او ترقیق دواړه پکې جایز دي اول را د فرقین دا ګوره په دې کې اختلاف د علماو علامه جزري چې وایي خو کچرته د ارستو کم ډک حرف راغلی په دې کسره ده نو دا غي په غټوالي کې حکمه رالو سیمه مرتبه شو د تفخیم پنځمه مرتبه شو پرون درته تیر شول نو د دې په غټوالي کې کمه رالو نو آیا دا کم کم والد دې غټوالي دا په تفخیم درا کې څه عمل کوي او کنا ته نه پټېږي ها مونږ ته رضا غم موږ به د غټ مولا نی راغلی ها بل داسې غټ شخصیت دی مونږ دی ویرولو او چې مو کته مو بیا ساخ بل ځای رااله دا اختلاف چې راغله د څه وجه نه راغله په دې فرقین کې د کسرې د قاف د وجه کې فتحه وي په بیا خو بډه کوي فرقتون فرقتون کې څه خبره نشته په فرقین کې اختلاف د کسرې د وجه د مرعشی صاحب ذکر کړی اختلف اهل الاداء في تفخيم راء فرق فمنهم من فخم نظرا الى حرف الاستعلاء چا ډکوي لیدا کتري دي حرف استعلاء تا ومنهم من رققها للكسر الذي في حرف الاستعلاء چا دی غټ حرف ته کتلی کسره ته نه دی کتلی وای ډک وایا او چا کسره ته کتلی نو باریک وایا خدا وره خبره وصلن ده ها اے ازینه ته چې وقف کې بګې دوه وجې دي وقف چې دیو کو نو بیا په قاف باندې کسره پاتې شو نه بیا خو فرقه نو بیا په کسره پاتې نشو نو بیا څه شي دي بیا په کې تفخیم دی وقفا په کې صرف تفخیم دی بیا دانی ته وای والوجهان جیدان دواړه وجه ډېر مزیداری دي دواړه جید دي وجه دي صحیح دي په تفخیم باندې امام دانی او ابن الناظم عمل کړي او په ترقیق باندې ابن شریح او مکی نسخې پسې دې لګلې ها اوبه چې د قبرستان کې ګرځي میګو پسې دا کیمان دروغ دی وایغه ولي ها هغه دروغ وایي بالکل عقل ابن مانی اوس دلته دا څه نه دي کني بیا تاسو دا ما دا غي تشریح کوله په مصر کې دوه وجې دي یو وجه د تفخیم دا او بل د ترقیق شیخ متولی رحمه الله ذکر کړی چې خو صحیح د خپل مخرج نه هر حرف روزي چې طالب لیکل صحیح وکي خو طالب په منډو یې کنه او چې خدای پاکه کله به لیکل پوره کیږي چې چکر لا پکې ټیم وباسو زر زر لیکي په پته نه هیڅ یو ځل درس کولو باندې ورشل جواب الکافی را از منډه کړی دفتر لاره جوابونه کاپی وای څه جواب الکافی کتاب نوم دی وی جوابونه کاپی غواړي شه یو ته وی ورشه مدارج السالکین را بس منډه کړی دا ریاض الصالحین راوړی نو طالب تیزی کوي نو بیا سي بیا دغه چي دلته په خوا طالب ناست مون سره خوا کې هغه به زر زر دا راويسته چې چته به اشکال پیښ شو موږ سره اوس داسې کات ناست دی دله کتاب ورکړ هغه به لیکلو ایو سړیو اخبار نیولې او الټه نیولې کنه او هو هو هو تباہی شه هر څه الټه شي ګاډي ملټه خلکو په پیوچته ګورا په دې کوم راکې چې جواز الوجهین دي نو علامه متولی ته ذکر کړی هغه مذهب د ابن الجزري په دې دوو شعرونو کې ذکر کړی اول خو دغه شعر ټیک کړئ دا کوم چې مو لیکلی واختير أن يوقف مثل الوقف في مثل في راء مصر القطر يا ذا الفضل اگر چې اشیر دلته ونه وته چرته ها خدغه شان ده هغه ویلي ومصر فيه اختار أن يفخما وعكسه في القطر عنه فعلما ومصر فيه ومصر فيه اختار أن يفخما وعكسه في القطر عنه فعلما او دا ټیک کړئ په مصر او په عین القطر کې خو دوه وجې دي خو په مصر کې غوړه د تفخیم وجه ده معنی دا د وختي را غوړه کړی شوی دی یو قبدا چې وقف کړی شي مثل الوصل په مثل د وصل فی راء مصر فراد مصر کې القطر او فراد قطر کې از الفضل خاوند فضله ګوره وصل چې څنګه کیږي وقف ما غشان اولو کا په مصر کې وصل کې تفخیم دی نو په وقف کې مول تفخیم وکا په القطر کې وصل کې ترقیق دی نو په وقف کې مول ترقیق وکا نه مقدمه وجی دی او دا وقفا خبرې دي او دا چې کله ته تراویح کې موز کې او بیا دا ځایونه راشي نو بیا به هغه وجه مقدم هغه وجه یو وجه به کې موز کې موز کې به یو وجه او مقدم کې به کما چې کوم دلته مقدم ده معنا کوم وجه به په موز کې کوم چې مقدم ده نو مصر باندې چې وقف وکړو په موز کې څنګه به مصر څنګه به مصر مصر او چې باری کوي نو مصر حسین به تنه ورته مصر مصر دا غلط ته مصر مصر دې د پورې کوډو اختلاف نشته چې سواد بډه کی مصر خبره پرا کې ده امام ابن الجزري وایي وان الراجح فيه في الوقف هو الترقيق فان نشر کې وایي راجح په کې ترقيق ده نه چې کوم وجه راجح ده نو غسم ده هغه وجه مقدمم ده څوک په دی باندې پوجل څنګه به وي ولې دې دا سر طالب چې درته کله سبق تیرای الدرس الحادي والعشرون احكام الميم الساكن اتكم لك سموعي احکام المیم الساکن د میم ساکن د بارا د احکاماتو د ذکر نه مخکې تاسو دې قاعده کې لیکلي چې دا میم ساکن پدې کې درې خبرې کیږي یو من حيث الوقوع بل من حيث الاداء او بل من حيث الحركه صحیح شو یو دا ده چې دا میم په کلام د عربی کې واقع کیږي څنګه دویم دا ده چې دا ادا کیږي څنګه او دریم دا ده که ضرورت د حرکت پرالو نو کوم حرکت به ورکو درې خبرې شي اول خو میم ساکن وای ستا نو تعریف دا ده المیم الساکنه هي التي سكونها ثابته في الوصل والوقف دا غمیم ده چې د دې سکون ثابت وي په وقف او په وصل کې لك الحمد دا میم ساکن ده کنه ده که وقف دی وکم الحمد او که وقف دی ونکونو الحمد هم ساکن ده کله چې مونږ وې میم ساکن څه ته وې المیم الساکنه نو بساکن سره ته متحرک وته لك بنعمت ربك مع ميم متحرك دي او مونږ وی ساکن بین په دې سره ته مشدد موتلک ثم امون غوي چې سکون به ثابتي نو په دې سره ته غمي موت چې سکون ثابت ني لکه قم الليل الا قليلا نګور قم الليل میم خو ساکنو خو د اجتماع ساکنو د وجنه سکون ختم شوه دی نو کسره پر اغلی دا قوم الليل مدام ته وته سکون ثابت نه وي منګوي ثابت به په الوصل والوقف نو قم په وقف کې شتا خو په وصل کې نشتا مثال به څنګه ای الحمد الحمد اسم د کنه ده که هم غوايو چې تجوید ته د دریو درجو ضرورت د چې خلک دامو پیژني چې اسم څه ته وي او فعل څه ته وي او حرف الحمد اسم ده الف لام ده مبتدا واقع شوی مسند الیه ده الحمد دا اسم ده او نیم پکې راغله وکم ارسلنا کم اسم دې میم پکې راغله ساکن انفسکم کم اسم دې میم پکې راغله والشمس اسم دی او میم په کراغله نو ګور میم ساکن په منځ کې مرادی لک الحمد په اسم کې او په اخر کې مرادی لک کم او انفسکم په فعل کې میم ساکن راځي لک مثال به څنګه قم قمتم یمکرون کله په منځ کې کله په اخر کې په اول کې خلاص نه شي میم ساکن ځکه ابتدا په ساکن کې ګیننو حرف څه ته ویل کیږي چې نه پکې علامه د اسم شته نه پکې علامه د فعل شته نو بس فتعين القوتق للبتك کی څه شي نو حرف تعریف په شعر کې څه دی والحرف ما ليست له علامه حرف هغه چې علامه ورته ني فخذ على قولي نو اذا قول زما ځان سره محفوظ کا تكون علامه دا من حيث لکو مونږ ته ذکر کړ کنه د تجوید اصل کې ادا سره تعلق دی من حيث لکو چې مونږ ذکر کو د دې داسې مثال دی لکه هوټل کې کیناسته او تور ته چې د ګډ غوخه راوړه اواز درته اول کې چټنی او بادرنګ او داسې سلاد ما درول ته تنارې نه چکوي دا څه شی دی من حيث لکو چې من حيث الادا راځي کنه تا ولې دغه غونه تیر کړی اوس من حيث الادا شو من حيث الادا د میم ساکن د پارسو احکامات دي درې کدر نه په تجوید کې تپوسو شو چې احکامات د میم ساکن سودي نو ته به ډایرک وې چې درې نه امتحان کې به د لمبر پورا راشي میم ساکن خبره کوم علامه جمزوري صاحب وایي والميم ان تسكن تجي قبل الهجاء لا الف لينه لذي الحجاء میم چې کله ساکنی نو دا د ټولو حروف هجاو نه مخ کې راځي خود الف نه مخ کې ناراضي اولی الف په خپل ساکن دی او میم بم ساکن شي نو اجتماع د ساکنینو براشي نو د الف نه مخ کې ناراضي په دې قول کې ردم د پاغه چا چې څوک وای حمزه الف ده څوک حمزه ته څوی الف وای وای چې حمزه الف دن والله مجمزوري سی وای چې میم ساکن نه پس خو الف نه واقع کیږي قرآن کې خو حمزه واقع شوی ده میم ساکن نه پس علیکم انفسکم معلومه شو چې میم دا حمزه الف نه ده بلکې حمزه ده په دې موږ مخکې رد کړو په دې قول او بیا غ ذکر کړی احکامات د میم ساکن احکامها ثلاثه لمن ضبط لمن ضبط لمن ضبط احکامها ثلاثه تندري احکامات دي چې چا ذکري اخفاء ادغام واظهار فقط اخفاء ادغام اظهار اخفاء شفوي ادغام شفوي اظهار شفوي دي تشفوي وي ها وی فالاول الاخفاء عند البائی وسمه الشفوی للقرائی او الاخفاء دا او دیتا اخفاء شفاوی وی ابن الجزري وي واخفيا الميم ان تسكن بغنه لدى باء على المختار من اهل الاداء دا کوم ادغام چې بیا په میم کې کیږي ادغام شفوي دا کوم ادغام ده ادغام مثلین تام صغیر واجب دې ته بدغه ادغام وایي ها ادغام شفوي چې کم زم ده ادغام مثلین تام صغیر واجب میم نه پد بل میم راشي نو یو پکې اخفاء ده دویم پکې ادغام ده والثاني ادغام بمثلها اتا وسم ادغاما صغيرا يا فتى دویم ادغام ده په خپل مثل کې کیږي او دې ته ادغام صغیر وای بل اظهار ده چې د میم نه پس د میم او د بان علاوه بل حرف راشي د میم ساکن نه پس بار علا اخفاء شفوي تاسو په مراتب د غنه کې درته مخ کې تیر شوی داغي صفحه وګورئ اتشتما هغه کې وګورئ الاخفاء الشفوي په درېمه مرتبه کې اخفاء شفوي دا وما هم بمؤمنين دا درېمه مرتبه غنه دا او په دې ولنو دریو کې غنه یو الف مقدار ده نو غنه به د خپل مقدار نه کمینا د دې باره کې ډېر اوږده خبره ذکر کړي صرف در ته پته ولګي چې دا مساله څه شی ده د قراو په منځ کې د تفصیل مسله ده راتلونکي وخت کې پته نه لګي دواړو استادانو نه مونږه سبقونه ویلي اختلاف دا دی چې د میم ساکن نه پس باراله نو آیا یو بل سره بشونډې جنگه چې دې ته وي اطباق الشفتين نو څنګه بشي ما ته وګورئ وما هم چونډې یو بل سره جنگي دي وما هم بمؤمنين څنګه بوای وما هم بمؤمنين دویم قول دار پدې کې به فرجه بین الشفتین کې د دې دواړو شوند په منځ کې با نره غونتی سورې پرې د دمرا لکه دا ګوتی تاسو یو ځای کوي سمرا نه دی غونته فرجان نو څنګه بشي وما هم وما هم بمؤمنين اور دا بالکل غلط ته ها بعض سړی د عربو د قاریانو تلاوت اوري نو بیا دې مو یې وما هم دومره خله کولاو کړی صرف دی اوریدلی دی ها کتلی دی نه دی نتش اوریدون بیا دا غینو یو کس بته چې باندې لاس څه ناسه امونس کې یو می سړی ولې دینه من راغلی دا په حدیث کې د دینه من راغلی دا عن التحصر فی الصلاه چې په تشی د لاس کې هو ادا سه منه ده چې دا سه وکي په تشی لاس هغه ته دا جوړ کړ چې نه پويږي نو بیا ورته څه کوي او عوام په وجه لټولو کې چې می سره در لکه وجه جوړای کنه یو عالم بیان کولو لکه تبلیغي وګنه بس تبلیغي والم نو بیان کولو خلکو ته وګوره وای د چرګي بچي چې پیدا شي غنا نو ډایرک دانی خوري بچ څنګه غي نه روزي بیا پزمکه سره کوي خوراک په خپل کوي او د کونترې بچی چې کله پیدا شي نو ډېرې زمانه پورې ورته مور او پلار خوراک ورکړي په خپل نشي خوړای وي داولې وي چرګ د دعوت کار کوي بانګونه وای ا بانګونه وای وي الله وي چې تر دعوت کار کوي د بچو د رزق نه دی بیغم شه او ای کونتر او کونتر کوټه کې یو بل درناستي خوځي نه یو بل نه مرګري کنه نو یې الله ورته چې دعوت د پاره نه روزي کور والا نشي پرې خو نو څه کوا رزق هم خپل ورکاو دا وجه دی او مخه نو بعد سړي صرف اوریدلی امي سړي چې تا اوریدلی چې رواه البخاري کنه نو یو عالم ته وی چې دا حدیث کم ذکر راغلی یو ورته چې بخاری کې راغلی یو می سړی ورته چې مال بخاری کې وخایا هغه عالم ورپسې بخاری راوړ وای دا دی بخاری کې لیکلی وای کم دی وای نه منم وای کم دی چې پکې لیکلی چې رواه البخاری په بخاری کې وای چې رواه البخاری ها ها نو صرف باورې دو کار نه کیږي ها دغه طریقې دوه طریقې دي ګوره په دې باندې کتابونه لیکل شوي په یو بل ردونه الوی کیسې دي اوس مونږ په یو باندې رد وکړو کنه اگر چې زه خپل اطباق او شفتین کوم شونډې لګوم او کوم په یو باندې رد وکړو نو بیا بسې مونږ استادان نه سند غسته په دې بل طریقه په فرجه بین الشفتین شیخ عبدالله الغوث چې د هغه استاد دی برواش لوی قاري چې د قراو د حرم پسې فاتح ودرېږي د مصر هغه فرجه بین الشفتین کوي نور زموږ استادانو هی به وینا اطباق الشفتین نه خو دومره قدر خبره ده وای دا اطباق الشفتین نوې طریقه ده محدثین جوړه کړي او فرجه بین الشفتین د متقدمین طریقه ده او دا شیخ عامر عثمان رحم الله وې د دې څه کړو اجتهاد کړو اطباق د شفتین وبکه وګوره دا فرجه اطباق الشفتين کسو کینو کذب پکې نه کوي کذب ته وای الضغط الشديد انتهائی زور دی ورکو وما هم نو هسې نه چې د تجوید نه بالکل هغه لفظ بدل کې د تجوید علما کرام دا فرجه دا محدثه دا نوی پیدا شوی دا دا قیاس د د شیخ عامر عثمان رحم الله هغه وای وای لکه څنګه چې مونږ په اخفاء حقيقي کې اخفاء حقيقي را روانه ده د نون ساکن نه پس چې هغه پنځلس حروف راشي یا تنوین نه پس لکه څنګه په هغې کې مونږه د نون مخرج چې طرف لسان دی هغه نه استعمالو ها نو ادارنګي دلتم عمل د شفتین باطل شو الت عمل لسانی باطل شو ام اخفاوا او دلته اخفا د نو عمل د شفتین باطل شو دا قیاس کړی او هغه اراده د خیر وا دا به سړی نه وایي بعض کتابونه کې اخفاء شیطانی نه شي دا به سړی نه وایي چې هغه چې کوم دی اخفاء شیطانی کړي هغه اراده د خیر وا او هغه چونکه د مصر د قراو مشرو نو د مصر ټول قاریان په دې مجبور کړي شیخ محمود خلیل الحصری شیخ عبدالباسط عبدالصمد شیخ المنشاوی شیخ مصطفی اسماعیل رحمهم الله رحمتا واسعه د ټول ورسره موافقت وکړو لوی عالم او د تسجیلات کوم ځای کې چې با دا تلاوتونه په مصر کې ریکارډ کېدل او تسجیل تسجیل دي ته چې لکه موبایل کې ته ریکارډ کې دل تسجیل وي د هغه مشر ایو سره موافقت وکړو وې دا د قیاس کړي او د ډېر شاګردانو نو بیا خوارشول تر دې چې سعودي او بلاد د عربو کې دا خبره منتشره شو بعضی زمونږه بعض استادان ای به چې شلو کالو پوري مونږ به فرجه بین الشفتین کولا شلو کالو پوري طلباو ته به مونږ چې فرجه کوي بین الشفتین لغونتی خالی حصہ پریدای وای بیا رست مونږ تتبع او تلاش وکړو د تجوید په کتابونو کې مو قتل مخطوطات او مطبوعات مو قتل او الله نه مسوالو کو چې حق را توخه نو د نور په شان مونږ ته دا خبره څرګند شوه چې دا د صرف اجتهاد کړي یو امر محدث دی او داغه اراده د خیر وا د عربو سمره خولي علما دي هي په شیخ عثمان په قیاس باندې رد کړي داغه په اجتهاد رد کړي منی نه ور سره وای وای ما اراده الا الخير وای ور اراده د خیر وا نن سبا چې یو لش طالب اج کله د متقدمینو او یا د مشرانو علما کرامو په عباراتو کې څه نقصان عمومي کافر دی مونږ تر مور درجیم نشته یا کافر دی یا مسلمان دی کافر ګور دا دا د زه دا غي اقوال نقل کوم وي غیر اده غره د خیر ومنوي ورسره نه هغه وردا نه دي کړی چې ګنې قران کې تحریف کولو یا د ځان یو طریقه جوړوله او قیاس کار د علما کرامو ستاغونتي او زمونږ غونتي شخصیت به قیاس وکړي چې مونږ هغه د څه چې وایو مونږ چې د کمره د دوره شروع کړي ان شاء الله سبدا ثابت نکي چې مونږ دی ویلي چې زما رایا که مونږ وایو دا کول غوره دی د دې له مونږ ترجیح ورکو نو ځکه ترجیح ورکو چې هلته علما ویل چې څه شی دی غوره دی او کومه خبره چې مونږ په تجوید کې چې ما ویلي اقولو ها نو هغه به تبرې دی کې دې شغې کې مونږ قطع شو یو دمره جهابزه العلم او جبال العلم چې موجود دي نو زمونږ پکې سیمه ده ها علامه دا د فارسی کتاب دی مسنوی دی غالبا وی علم موسی چو شود در غیب بن علم موشه کې بود ای ارجمن علم د موسی چې په غیبو کې بن شو چې نه پویدو نو د منګک به څه علمي منګکان مونږ یو چې پیغمبران په غیبونو پویږي مونږ به څه پوه شو نو دا چې دلته هم دی چې دومره لوی لوی علما دي نو زمونږ د منګکانو حساب دی مونږ ټولې خبرې چې کوو نو مونږ د علماو اقوال نقل کوو بل خبره دار د الله په کتاب کې د ځان خبره کول دا ډېر ډېر لوی زړه غواړي زمونږ یو استاد مونږ ته علم الرسم وي نو هغه وي زه د خپل زړه تیاریانم چې دا ما څومره جرأت وکړو اتحیر لجرأتی على کتاب الله وای ما څومره جرأت وکړو چې زه د الله کتاب خلکو ته خیم زه وای خپل ځان ته سوچ کوم چې دا زه څومره لوی جرأت والا سړی بل سم نه د الله کتاب له ملاس واچول ورته څومره چې یو شی خطرناک او نازکی خلکو یې لکه غرزان ته ساته د بجلی تارونو کې څوک ګوتې نه وای دا د بجلی تارون نم خطرناک دي که د ځانه دې پکې خبره وکړه دا الله کلام دی او ته تصحیح کې خلکو ته دا الله د کلام تعلیم او تعلم کې نو دا ډېر یو حساس علم دی او ډېر د سوچ او د فکر علم دی د اقول نه پکې ځان ساته چې ته ما ویلی بس د اقول بابونه او دروازې بندې شوې دي اقول مقول نشته ها وی یقول تو یقول او یقولون ځکه چې تم یقول او زم وا مقول موږ نه پته مو یقول نو بیا خبره هغه ځان له خبره چې ته وځړې طالب له وای چې اجتهادونه وکړي څوکه مجتهد کوي تر کنه به تاسو د بل د کتاب پته او کانال ته کې اوس د مسالو دور دی څه دور دی په خو دا مسالې نه صحیح خوراکونه نو که چا به اجتهاد وکړ به صحیح خطو اوس چې اجتهاد وکړي غلطي مکه ګیسونه دي مسالې دي ټول بیماری دي 24 ګټې دي چې څه شي مازغه خراب دي سړی هغه وختونه اوس تیر شوی دي پخوا صفا خوراکونه او صفا ذهنونه او کلک علمونه اوس غره چرته مجتهدین نشي غاده ته چې زبش تهید شو کته مجتهد چې بیره به خلکو غر کږي یقینو ک یو سړی چې قران الفاظ سم نشي ویلې لکه دا اوله پونه ده هغه به د اجتهاد مړ اجتهاد دا وړر لوي شی دی اجتهاد مونږه د تجوید پڑھاو کو کنه الله ته پته ده چې زه په دې تجوید کې ځان څومره کم غنم چې څومره خبرې دي چې هغه اوسم په ځنه پويګم خو طالب ته غوځو هم نه کنه ځکه که طالب لدی و چې ته نه پويګم بس بیا وایي دې نه پويګم ځان خو بشر مې نه کنه په پوي نشي خو لکه دا مې درله ده الله مې حاضر او ناظر کو چې بعض اوسم داسې خبرې دي چې زه په نه پويګم ا کوشش کوم چې پوه شم په لګیاي دا خو هغه علم دی چې موږ په کې شپه ورځ لګیا یو او شپه ورځ مور لور کړی نو کول فقه لدې کې نو لږ که تفسیر لدې کې نو لږ کبل یو فن لدې کې نو لږ او زه به وام چې زه مجتهد یم زه کما تجوید کړم نو داسې بنوای چې یو عالم کتاب کې خبره دی نه ده خو خو الله دې په رحمتونو وروړي د نن زمانه فتنه کې دا ده او دا د قیامت په فتنو کې ده لعن اخر هذه الامه اولها د دې امت اخیری غلط بد اولنو پس لګیا شي صحابه پس بلګیا شي ائمه پس بلګیا شي خصوصا ائمه اربعه ائمه اربعه چې کوم خدمت کړي چې دا دنیا څومره آباد شي چې دومره نور هم آباد شي داسې شخصیت به پیدا نشي او د ائمه اربعو خدمت نه پاکستان کې څوک نه خبري په پوینه چې پاکستان کې مولا خپل په دني دته کې په موز کې ولاړې دوه درې عوامي راغه عوام شپې ته کاله مونږ کې غریبانان له موز مسلې نه وي د ائمه د خدمت نه بار لار چې بیا د جامعاتو کې به تاسو پته ولګي څومره خدمات کړي خبره پوه نه شو نو زمونږ د دین که ائمه نه وي اربعه خدای خبر چې مونږ به څه جوړول دا خدای باندې الله رحمتونه راوړي چې مونږ ته تشریح وکا امو دای په درس باندې روان چې دا علما د تجوید هر عالم چې د هر فن عالم دی ما او ته تیار نوړی خیر دا چې تیار چې الله د پیغمبر ته حدیث وي او ستاغون تکف د الله صلی الله علیه وسلم چې تا ورته رسول او بل ځکه راځي چې تاسو به تکي وقفوهم انهم مسؤولون ویدر وی الله وی تاسو نه تکو الته وی نه کوته دلته وی کوته تسوي تبو ماغه کیسه ایسته هغه لا يموت فيها ولا يحيى ها معنا یې کوله وای نه به پکې ژوندې یا نه به مړی لا يموت فيها ولا حي غلطه معنا یو کا وای نه به ژوندې دی جهنم کې دا جهنم یې نه به مړی نو یو کس ته تاسو کو چې نه مړی نه ژوندې دا به څنګه مجتهد شو خپل مجتهد شو کنه وای بس تاسو بوتای بوتای به پکې کیږي دا اجتهاد دی زمونږ استادو خبره مې د دې کوله ځان وساتئ د علماو نه د خبرو کولو پس خصوصا چې مخ کې تیر شي یعنی قیامت پر ورځ بدر نه دی تپوس کوي چې ما خو خیر را دا ما دومره کوشش کړي او تا ما پس خبرې کولې زه خو نکوم او تاسو مکو نصیحت تر لکو مکو سو کوي بیا د نصیحت نه پسم نو بس اوس مونږ څه نشو ویلې ما هر حال خبره دا ده چې د قیاس کړه یو علما کرام وي و مال قیاس فی القرات مدخلو سوچ چې فرت کوي فدون کما فيه الرضا متکفلا قیاس لره دخل نشدا په قران کې بهر حال چا چې فرت کړه هغه مختلفي خبرې ذکر کړي شیخ معصراوی چې کوم دی دواړو ته صحیح و ها دویم څه شه ده ادغام شفوی ده د میم ساکن نه پس چې بل میم راشي دا غي مثال بسنګي واعدوا لهم ما استطعتم إليكم مرسلون وما هم منكم اظهار شفوي خو ګور اظهار شفوي کې یو خبره یاد او ساتي کله چې په میم ساکن کې څوک اظهار کوي نو چې د میم ساکن نه پس فا راشي یا واو راشي نو دای په کې بیا اخفا کوي دا تاسو سکیم دي جا جمال القرآن کې دي چې د بوف قاعده باندې بعض خلک کوئی د بوف یو قاعده ده با واو فا چې دغه نه پس راشي د میم ساکن نه کې بیا اخفا کوي دا خبره صحیح نه ده صحیح ده او د وجه د اتحاد فی المخرجنا نو څنګه به وي وهم فیها څنګه اکثر خلک یا وی وهم فیها ایا وی وهم فیها ایا وی وهم فیها صحیح څنګه دی اول میم وایا بیا فا وایا وهم فیها کاول کې د نه پکې سکته کیږي اوس من حيث الحرکه دا ميم خو ساکن دی خو که ضرورت رالو چې حرکت ورکو نو حرکت به د څه ورکو الفتح الضم الكسر کله فتحه کله ضمه کله کسره فتحه په الف لام میم الله کې اے کله چې ته سورته ال عمران شروع کې او الف لام میم باندې وقف نو کو بلکې یو ځای وي څنګه وي دا مد خو زکو چې سکون راغلی می یا مد د می او یا مد نه پس سبب د مد راغلی چې سکون یې اصلي دی نو ځکه پکې مد درې الف کېږي اوس سکون ختم شو تاوي الف لام میم میم الله میم ته د فتح ورکا نو ولا خبره خدا له چې فتح دی ورکا یو خدا شو فتح دی ولي ورکا که څوک دا وای چې اجتماع د ساکنین راغلی دا او کلمې جدا جدا دي اول پکې مدم نه ده ځکه میم چې ته کله لیکې نو داسې به لیکې اول به میم ولیکې بیا به ورپسې یا ولیکې او بیا به ورپسې بل میم ولیکې میم یا میم نه جوړ شي میم صحیح شو نو دغه میم د اخر کې چې ده دا متحرک شو دا حرف مد نه ده کنه حرف مد خدای دا میک نو دا حرف مد دم نه ده کلمیم جدا جدا دي میم ځان لده او الله او ستا دا قاعده دا په جیب کې کې دي ا د قران په نقل به عمل وکي نو د بعض قاعده دي دا تا جوړ کړی دي دا نه چلیږي دلته بس دا استثنایی صورت شو یو خبره دا شو دویمه خبره په دې کې به اوس مت کم کول اول پکې طول له او دویم پکې قصر ده نو طالب ته به وای شابه طولو کا نو به څنګه وای الف لام میم الله صحیح شو دا طول شو ولی اگر چې فتحه پر راغلی دا خو اصل کې ساکن نو موږ هغه اصل تزو نو ځکه مو په کې طولو کو او دویم دا د قصر پکې وکي یو الف مد طول درې الف مد ده قصر قول او قصر یو الف مد دا یو الف لیکو سبب د مد ختم شونه چې سکون هغه مفتوح شومي الف لام میم الله څنګه بوای څوک به دې پوښوي دا دوه وجه به کوي ها چې کله هغه ځای تورځ یو وصل کوي که وقف یو کوچ الف لام میم او الله بیا غوړ سشتنه نو ګورا کله به دی میم ته فتح ور کول کیږي دویم کله به دی میم ته ضمه ور کول کیږي خو ضمه کله څه شه ده اتفاقی او کله اختلافی اتفاقی ضمه به کم ځای کې ورکو او ضم ورپسې دریم د کسره کله به میم ته کسره ورکه خدا کسرم کړي اتفاقی لك امر تابو دا نون نه د میم دی امر تابو میم کوي دا نون نو څنګه بوای امر تابو را بم د کوي كذلك يريهم الله اعمالهم که باریک دی کثره دی ورکړه الله نوم هغه باریک بیا او که ضمه دی ورکړه نو بیا هغه مفخم وي سورو کوشو نو شو شاه به راځي زر بیا خو ډېر ټیم ماخلې لس منټه بس نون ساکن احکامات